ته لګېدلی و نو دا مبيعه ده د ملک نه نه خارجېږي او که خيار شرط مشتری ته لګېدلی و نو دا مبيعه بیا د بایع د ملک نه خارجه ده خو د مشتری په ملک کې نه ده داخله دا د امام صاحب مذهب او د صاحبانو په مذهب که خيار شرط مشتری ته لګېدلی و نو دا مبيعه د بایع د ملک نه وتلې ده او د مشتری په ملک کې داخله ده فان هلك في يده اوس خيار شرط مشتري ته لګیدل دی نو د مبيعه د بایع د ملک نه د امام سي په مذهب وتل ده خو د مشتري په ملک نه ده داخله اوس مشتري قبض کړه او چې قبض کړه نو د مشتري په ذلیه دی کې هلاک شو د مشتري په ملک کې خو داخله نه وکنه او هلاک شو نو چې هلاک شو هلاک بالثمن نو تاسو ته مخکې ما ویلو چې یو ثمن بل قیمتي ثمن هغه ته وایي چې متعاقدین مقرر کړی وي او قیمت هغه ته وایي چې حکومت یا ثالث مقرر کړی وي لکه د شاروالۍ ریټ د حکومتي ریټ یو وي او متعاقدین بل ریټ مقرروي دا د متعاقدینو په مابین کې چې کوم ریټ دي ته ثمن وایي او دا سرکاري ریټ سرکاري نرخ دي ته ویل شي قیمت نو فرمای چې ګوره صورت ته مسلې دا ده چې خياري شرط مشتری ته لګېدلې ده زما سره یو گاډه ده او دا گاډه ما پتا باندې خرج کړو او تا ځان تدری ورځي خياري شرط لګولې ده خو زمانه دې دا گاډه قبض کړو چې قبض دې کړو بیا ستا سره هلاک شو نو چې ستا سره هلاک شو نو اوس به ته ماته د دې ګاډي قیمت را کوي که سمن به را کوي نو اتفاقا دلته به د دې ګاډي قیمت نه ورکوي بلکې سمن به ورکوي د دې ګاډي بچ شي ورکوي شابسي سمن وجه دا د ګوره دلیل ووره دلته چې دا د مشتری په زولیادۍ کې هلاک شو د هلاکت نه مخکې عیب راځي هر شي چې هلاکیږي د هلاکېدو نه مخکې عیب جن کیږي نو دا مبيحه عیب جن شو چې عیب جن شو نو رد ممتنع شو او چې رد ممتنع شوي نو خيار شرط ساقط شي او چې خيار شرط ساقط شي نو دا مبيعه د مشتری ګرځيږي چې د مشتری ګرځيږي په مشتری سامان راځي ښه د مشتری ملک چې ثابت شي نو بیا د مشتری سامان راځي کنه ګوره د مبيعه چې د مشتری په ځول یادې کې هلاک شو نو د هلاکت نه مخکې څه شي راځي عیب او د عیب په وجه څه شي راځي رد ممتنع شي ګوره د هلاکت نه مخکې عیب راځي د عیب په وجه رد ممتنع کیږي چې رد ممتنع شي د مشتری ملک ثابتېږي او چې د مشتری ملک ثابت شي الته د مشتری په ذمہ سمن راځي قیمت نه راځي نو دلته د مشتری په ذمہ سمن راغی پوه شئ فإن هلك في يده کچرته دا په زلیادې د مشتری کې هلاک شو هلاک بالثمن نو دا هلاک بالثمن شو هلاک بالقیمت نشو بلکې بالثمن هلاک شو وکذا اذا دخله عیب همدارنګه چې کله دا مبيعه عیبجنه شو نو بیا هم رد ممتنع شو نو خيار شرط ساقط شو نو ملک د مشتری راغلو او چې ملک ته مشتری راشي نو التسمن په مشتری باندې راځي بخلاف ما اذا كان الخيار للبائع بل مسأله دا ګوره خيار بائع ته لګیدل دی نو چې خيار بایع ته لګېدلې ده د مبيعه د بایع د ملک نه نه ده وتلې اوس ما ځان ته خيار شرط لګولې ده ګاډه مې په دې مشتري خرڅ کړي او ځان ته مې درې ورځې خيار شرط لګولې ده خو بیا هم دا ګاډه د قبضه کړو زما د ملک نه ده وتلې خو د قبض کړو پردې مملوکي قبض کړو او چې پردې مملوکي قبض کړو اوس هلاک شو نه د هلاک نه مخکې عیب راځي او د عیب په وجه رد ممتنع کیږي ټیک ده خو د پردي مملوک رد رد ممتنع شو نو چې رد ممتنع شي د د ملک نه ثابتيږي ځکه دې کې خو د بایع ملک نه دی زایل شوی کنه د بایع ملک لاشتا نو چې د بایع ملک شته د بایع ملک نه دی زایل شوی نو کرد ممتنع هم شي د بایع ملک نه دی زایل شوی نو پردې مملوک هلاک کړو پردې مملوک چې څوک هلاک کی په قیمت راځي نو په دې صورت کې په دې قیمت راځي صحیح خو نو مختصره مسله دا شو چې که خيار شرط مشتری ته لګیدل نو د هلاکت د مبيعي په صورت کې په د سمن راځي او که خيار شرط بایع ته لګیدل او د مشتری سره مبيعه هلاک شو نو بیا په قیمت راځي بخلاف ما اذا كان الخيار للبائع ووجه الفرق د دوړو په مابین کې وجه د فرق دا ده چې د مبيعه خو د مشتری سره هلاکه شوې ده خو په یو صورت کې خيار شرط مشتری ته لګیدل په بل صورت کې خيار شرط بایع ته لګیدل دی یو صورت کې سمن راځي بل صورت کې قیمت راځي وجه د فرق دا ده چې انه اذا دخله عيب چې کله په دې مبيعه کې عيب راشي يمتنع الرد نو دلته رد ممتنع شي نو خيار شرط ساقط شي والهلاك لا يعر عن مقدمه عيب او د هلاکت په صورت کې هلاکت نه خالی کیږي د مقدمه د عیب نه او د عیب په وجه رد ممتنع کیږي او چې رد ممتنع شي خيار شرط ساقطيږي فيهلك نو دلته مبيع هلاک شي والعقد قد انبرما او عقد تام شي عقد زکه تام شي چې د مشتری ملک راشي او چې د مشتری ملک راشي فیلزم الثمن نو دلته ثمن لازم شو دا خو چې خيار شرط مشتری ته لګیدلې پوه شو په دې عبارت بخلاف ما اذا تقدم بخلاف ما تقدم په خلاف د اولنی صورت نه اولنی صورت دا چې خيار شرط بایع ته لګیدلې او مبيح د مشتری په زولیدې کې هلاک شي نو ال ټیک دا هلاک شو یا عیب جن شو نو رد ممتنع شو رد ممتنع شو کنه چې رد ممتنع شي نو څه شي کیږي مخکې ما څه ویلي چې رد ممتنع شي ګوره د هلاکت نه مخکې عیب راځي د عیب په وجه څه کیږي رد ممتنع شي چې رد ممتنع شي بیا څه کیږي خيار شرط ساقطيږي کنه خو کوم خيار شرط هغه د مشتري خيار شرط ساقطي مشتري اوس د عیب سره نشي واپس کوي هغه خيار شرط د مشتري ساقط شو چې خيار شرط بایه ته لګیدلې وي دلته به بیا داسې نه وای چې خيار شرط ثابت شو د هلاکت نه مخکې عیب راغلو صحیح شو د عیب نه وروسته څه راځي ها رد ممتنع کیږي کنه رد ممتنع کیږي دلته رد نه دی ممتنع دلته بایع ویل شي چې همداسې عیب جن اخلم راي کړه همداسې عیب جن زغواړم عیب جن می خوخیږي نو دلته رد نه دی ممتنع چې رد نه دی ممتنع خيار شرط نه دی ساقط وای شوي چې خيار شرط باید لګیدلې وي نو خيار شرط نه دی ساقط ولې نه دی ساقط رد نه دی ممتنع رد ولې نه دی ممتنع بایع ویل شي چې زم داسې عیب جن اخلم نو د دې حکم بدل دی نو چې رد نه دی ممتنع نو ملک د مشتری نه دی راغلی نو چې ملک د مشتری نه دی راغلی نو دلته په مشتری قیمت راځي چې ملک نه راغلی به قیمت راځي بخلاف ما تقدم په خلاف دغه صورت نه چې خيار بايع ته لګېدلې وي لأن بدخول العيب زکه التبیا په سبب د داخليدلو د عيب لا يمتنع الرد رد نه دی ممتنع خوښ چې خيار شرط د بايع نو رد نه دی ممتنع حکما لخيار البايع لا يمتنع په حکم د خيار د بايع یعنی کده بايع خوخی نو همداسې معيبه مبيعه دی والی نو فیهلک والعقد موقوف نو او چې د مشتری په ځول یادای کې د مبيعه هلاک شو نو عقد تام نه دی او چې عقد تام نشي او مبيعه هلاک شي قبل تمام العقد نو الته قیمت راځي سمن راځي بعد تمام العقد سمن راځي قبل تمام العقد قیمت راځي ومن اشترى امراته على انه بالخيار ثلاثه ايام لم يفسد النكاح فسد يفسد لم يفسد النكاح ګوره صورت ته مسلې دا ده تاسو خو مسله زده کړه چې خياري شرط کا بایع ته لګېدل او د مبيع د بایع د ملک نه نه وتلې او که خياري شرط مشتری ته لګېدل او د مبيع د بایع د ملک نه وتلې ده او صورت ته مسلې دا ده چې یو روسي وینځه دا روسي وینځه او دا روسي وینځه چې دا دا د یو سیندی دا سنده فرض یو سنده مجاهد دی روسي وینځه ور سره ده او تا پښتون ته په نکاح درکړې ده دا روسي وینځه ده ستا منکوحه ده او د سیندي وینځه ده دغه منکوحه دي تا په پیسو واخیسته چې په پیسو دی واخیسته او ځان ته د درې ورځې خيار شرط ولګولو نو په دې درې ورځو کې چې تا ځان ته خيار شرط لګولې د امام سي په مذهب ستا په ملک نه ده داخله نو نکاح نه د فاسد ځکه ستا مملوکه نه ده نو منکوحه ده تر اوسه او د صاحبینو په مذهب ستا په ملک داخله شو نو نکاح فاسد شو وای شو ملک رقبی چې راشي نو ملک نکاحي ختميږي ځکه ملک رقبی قوي دی او اسانه دلیل درته پیش کوم چې تاسو قناعت ور باندې راشي په ملک نکاحي کې من وجه الخزم مالکي من وجه نه خاون مالکي الله په قران کریم کې فرمای ولهن مثل الذي عليهن د سړی په خزه حق دی او د خزي په سړی حق دی د دواړو یو په بل حق دی نو چې د دواړو یو په بل حق دی نو من وجهن سړی مالک دی من وجهن خزه مالک دی اوس چې دا خزه مملوک شي نو دا من کل وجهن مملوک وا مخکې من وجهن مالک وا اوس شې شو من کل وجهن مملوک شو مخکې من وجهن مالک وا منکوه چې من وجهن مالک یې کړ اوس من کل وجه مملوکه شو لدی وجنا هغه من وجه مالکیت ختميږي نو نکاح ختميږي نکاح ختميږي دا وینځ کیږي یو سړی چې خپل خزه یو پردی وینځ دا چې په پیسو والی شابسي نو دا د وینځ شو اوس هغه نکاح ور سره ختم شو نو صورت ته مسلې باندې خو پويږي اوس د مشتری منکوحه ده د بایع مملوکه ده د دې بایع نه د خپل منکوحه په پیسو واخیسته او ځان ته درې ورځې خيار شرط دی مشتری ولګولو نو په دې درې ورځو کې دا مملوکه نه ده ده نو چې مملوکه نه ده نو نکاح نه ده باطله د امام سي په مذهب او د صاحبانو په مذهب په دې درې ورځو کې دا مملوکه ده نو نکاح باطله ده ومن اشترى امراته چا چې واخیست خپل خزا على انه بالخيار ثلاثه ايام په دې شرط چې د مشتری ته بدري ورځي خيار لګیدلې لم يفسد النکاح دلته نکاح نه د فاسد د امام سي په مذهب لانه لم يملك هذا قد مالک نه ده لما له من الخيار ولي مالک نه ده ځکه دلته مشتری ته دري ورځي خيار شرط لګیدلې ده او چې مشتری ته دري ورځي خيار شرط لګیدلې نو دا د مبيعين مالکيږي وان وتيها او کچرته دا وینځه دا د منکوحه چې پردې مملوکه ده د وته کړه نو د وته په وجه د نه عیب جن کیږي ځکه دا خو باکرنه د داول نه صاحب ده او صاحب د وته کولو په وجه عیب جن کیږي نه نو رد نه ممتنع کیږي کدا وای خستا او به وته کړه نو عیب جن کړي نه ده نو چې عیب جن نه ده نو رد نه ده ممتنع چې رد ممتنع نشي نو خيار شرط نه ساقطيږي نو د مالکیږي نه نو د وته په وجه نه مالکیږي لأن الوتي بحكم النکاح ځکه دا وتي د په حکم د نکاح کړي د په حکم د ملک نه د کړي الا اذا كانت بکرا مگر کدا د منکوحه د مشتری منکوحه چې د بایع مملوکه ده دا باکری نو چې باکری اوس مشتری واخیسته او به وته کړه نو عیب جن کړه نو چې عیب جن کړه نو د دې عیب په وجه باندې اوس رد ممتنع شو نو خيار شرط ساقط شو نو ملک تام شو نو چې ملک یې تام شو نو نکاح ختمه شوه اوس یې مملوکه ده الا اذا كانت بكرا لان الوتي ينقصها زكدا وتي بك نقصان راولي وهذا ده حكم چې عند ابي حنيفه ده امام ابو حنيفه رحمه الله مسلكه وقال صاحبين فرمن يقصد النکاح نکاح فاسديږي ولی فاسديږي لانه ملکها زکه په مدد خيار شرط کې دی مالک کوئی شرط باندې کنه سم کې نه چې بیا ودا کېږي نه لانه لانه ملکها زکه د مالک کړه د مالک و ان وتیها لم يردها او د صاحبانو په مذهب کې جما ور سره وکړه نو واپس کوي بینا لئن وتیها بملک الیمین زکه د صاحبانو په مذهب دای چې وتی کړي د په موده د خيار کې نو په ملک یمینی وتی کړي زکه د مالک دی فیمتنع الرد وان كان سيئا وان كانت سيئا نو دلته رد ممتنع شو اگر چې دا خزه سيئه ده ولهذه المساله دغه مسالې د پاره چې کله خيار شرط بایع ته لګیدلې وي نو دا مبيع د بایع د ملک نه ده وتلې او چې کله خيار شرط مشتری ته لګیدلې وي نو بیا مبيع د بایع د ملک نه وتلې ده خو د امام سي په مذهب د مشتری په ملک کې نه ده داخله او د صاحبانو په مذهب د مشتری په ملک کې داخله ده نو چې خياري شرط مشتري ته لګیدلې وي دا مبيعه د مشتري په ملک کې داخله ده کنه ده داخله د امام سي په مذهب نه ده داخله او د صاحبانو په مذهب داخله ده په دې باندې ډېر تفریعات دي ولهذه المسألة اخوات د دې مسألې د پر نظایر دي كلها طول نظایر تبتني د واقع کیږي بنا کیږي على وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار دا بنا دي پدې چې آیا ملک د مشتري چې هغه مشتری به شرط الخيار دی به شرط الخيار د مشتری سره تعلق لري یو مشتری دی خو مشتری به شرط الخيار دی نو آیا د مبيعه د په ملک داخله د کنه د داخله نو وقوع الملك دا لاندې نقطې لیکل عنده مدد صاحبانو مذهب دی وعدمه عدم وقوع د ملک عنده دا د امام سي مذهب دی منها عتق المشترى على المشتري اذا كان قريبا له في مده الخيار يوم مساله ګوره دا ده چې ما پتا باندې یو غلام خرڅ کړو او تا ځان ته درې ورځې خياري شرط ولګولو اوس دا غلام چې تا کور ته بوتلو دا ستاسو رحم محرم نو چې زی رحم محرم دیو د صاحبانو په مذهب آزاد شو ځکه ته مالک شو او حدیث کې راځي څوک چې د خپل زی رحم محرم مالک شي هغه ور باندې ازاديږي نو د صاحبانو په مذهب آزاد شو او د امام سي په مذهب په دې موده د خيار کې دا آزاد نه دی ځکه د مالک نه دی منها عتق المشترى یو پکې عتق د مشترا ده علی المشتری په مشتری باندې اذا کان چې کله وی د مشترا قریبا له د خپل زیرحم وی له د مشتری نو دا عتق راځي په مدته الخيار په مدته الخيار د عتقو پورې تعلق لري دا عتق په مدته د خيار کې راځي د چا په مذهب د صاحبانو په مذهب او نه راځي د امام سره په مذهب ومنها عتقه اذا كان المشتري حلفا ان ملكت عبدا فهو حر ګوره صورت ته مسلې دا چې ما داسې قسم کړی دی چې ان ملکت عبدا فهو حر کزه د غلام مالک شو مانو دا غلام به ازادي اوس ما غلام واخیستو او ځان ته مې درې ورځې خياري شرط لګولې ده نو په دې درې ورځو کې زم مالک شوی نه یم نو دا غلام آزاد نه دی ما خو ان ملکت فهو حر ویل دی که زه مالک شوم دی د آزاد وي نو په دې درې ورځو کې زه مالک نه یم نو دا آزاد نه دی د صاحبانو په مذهب په دې درې ورځو کې دی مالک دی نو په هم دې درې ورځو کې دا آزاد دی ومنها عتقه بل مسأله پکې عتق د مشترا ده اذا كان المشتري او چې کله وی مشتري حلف قسم کړي چې ان ملکت عبدا فهو حر کزه چرته د غلام مالک شوم نو د ازادي نو په دې موده د خيار کې د صاحبانو په مذهب آزاد شو ځکه د مالک شو او د امام صاحب په مذهب آزاد نشو ځکه مالک نه دی بخلاف ما اذا قال ان اشتريته په خلاف دغه صورت نه چې ان اشتريته عبدا فهو حر ویلی ان اشتريته عبدا فهو حر او به غلام واخستو او ځان ته درې ورځې خيار شرط لګولیو ملک تو خو نه دی ویل اشتريته ویل دی اشترا خو کړی دا نو دلته به اتفاقا د اشتريته په صورت کې دا آزاد دی د اختلاف د ملک تو په صورت کې دی د اشتريته په صورت کې نه دی پوه شوي تا داسې قسم کړی دی چې ان اشتریت عبدا فهو حر او به دې غلام واخیست خو ځان ته د درې ورځې خيار شرط ولګولو اشترا دې کړی کنه اشترا دې کړی نو غلام آزاد ان اشتریت په ځای دې ان ملکتو ویلې نو دلته امام سي فرمایي چې آزاد نه دی ځکه دا مشتری مالک نه دی بخلاف ما اذا قال ان اشتريت لانه يسير زکه دلته د ګرځيږي کلمنش الى العتق چې ته یو وینځه واخیسته نو تر هغه بور سره جما نه کوي تر څو چې استبرای نشوي استبرای په یو حیز راځي نو یو حیز بده ته څنه وای چې حیز تیر شي بیا ستاده پر ور سره جما جایزه ده پوه په مسله او ستا چې وینځه واخیسته ځان ته د درې ورځې خيار شرط لګولیو په دې مدده د خيار کې د حیز شو نو ستا په ملک کې نه د حیز شوی نو دا حیز په استبرا کې نه حسابي فی المدت په مدد د خيار کې لا یجتزا به نو په دې باندې اکتفا نه کیږي فل استبراء په استبراء کې د امام سي په مذهب ځکه دا حیز د په ملک نه ده وعندهما یجتزا او د صاحبانو په مذهب په دې باندې اکتفا کیږي ولو ردت بحكم الخيار الى البائع بلا مساله ده مساله دا چې ګوره ما پتا باندې وینځه خرڅ کړه او تا ځان ته درې ورځې خياري شرط لګولیو په دې درې ورځو کې دا حایزه شو بیا تا ماته د دې خيار په وجه دا وینځه واپس کړه نو چې وینځه دې ماته واپس کړه نو دلته دا وینځه د یو ملک نه بل ملک ته نه د نقل وای شوي د امام سه په مذهب څه شوی شوی دی شابه سه دا وینځه د ملک ته مشتری نه ملک د بایا ته نه د نقل شوی ګوره بیا درته وایم ما پتا باندې وینځه خرڅ کړه او تا ځان ته درې ورځې خيار شرط ولګولو چې درې ورځې خيار شرط دی ولګولو بیا د دې خيار شرط نه په استفادې سره دا وینځه ماته واپس کړه بایع ته دی واپس کړه نو چې وینځه دی بایع ته واپس کړه بایع به استبرا کوي که به نه کوي نو مسأله دا ده چې تجدد د ملک راشي تبديل د ملک راشي هلته استبرا یي نو د امام سي په مذهب تبديل د ملک نشته ځکه د مشتري ملک نه نو چې بایع ته واپس شو تبديل د ملک نه دی راغلی لهذا استبرا نشته او د صاحبانو په مذهب ګوره د مشتری په ملک کې دا داخله شوی و اوس چې د خيار شرط په وجه بایع ته واپس کړه نو بیا د بایع مشتری د ملک نه وته د بایع ملک ته تبديل د ملک راغلو نه دا به استبرا کوي ولو ردت بحكم الخيار کچرته دا وینځه واپس شو په حکم د خيار شرط لل بایع بایع ته لا یجب علیه الاستبراء نو په دې باندې په دې بایع باندې استبراء نه د واجب عنده د امام سي په مذهب نه لا یجب علیه شابسي په دې بایع استبراء نه د واجب د امام سي په مذهب وعنده یجب او د صاحبانو په مذهب استبراء واجب ده خو اذا ردت بعد القبض چې کله بعد القبض واپس کړی شي ما قبل القبض قياسا استبراء شته دا وینځه مخکې ستا منکوحه وه مخکې ستا په نکاح کې وه د بایع مملوکه وه او د مشتری منکوحه وه بیا دا وینځه واخیسته نو چې دا وینځه واخیسته په خیار شرط سره په دې موده د خیار کې د دې بچی پیدا شو نو چې په موده د خيار کې بچي پیدا شو دا ام ولده د دې مشتری نه ده ځکه په دې موده د خيار کې د مالک نه ده که دا مشتری په دې موده د خيار کې مالک وي نو په دې موده د خيار کې چې کوم بچي پیدا شو دا بچي به د دوي نو دا وینځه به ام ولده و او اوس په دې موده د خيار کې د مالک نه ده نو دا وینځه ام ولده نه کی اوس رته مسلې پوه شو ومنها بل مسأله دا ده چې اذا ولدت المشترات چې کله مشترات خزي بچي وزي ګولو فل مدته په دې موده د خيار کې دا بچه وزیګولو بن نکاح په سبب د نکاح دا د مشتری منکوحه وا خو سی په پیسو خسته ده په خيار شرط نو لا تصير ام ولد له دا د ام ولد نه ګرځيږي عنده د امام سه په مذهب ځکه مملوکه نه ده خلاف لهما د صاحبانو په مذهب ام ولد شو ځکه مملوکه ده ومنها اذا قبض المشتري والمبيع باذن البائع ثم اودعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع ګوره صورت ته مسلې دا دی چې دا موبایل ما پتا باندې خرج کړو او ځان ته مې درې ورځې خياري شرط لګولې ده نو دا زما د نه څه وشو دا موبایل ما پتا باندې خرج کړو په مشتری باندې مې دا موبایل خرج کړو او د مشتری ځان ته درې ورځې خياري شرط لګولې خبر خو په خيار د مشتری کې ده مشتری ځان ته درې ورځې خياري شرط لګولې ده نو د مالک ده کني د مالک د امام سي په مذهب نه دی مالک او د صاحبانو په مذهب مالک دی اوس د د مشتری د موبایل راواخیستو واپس د بایع سره امانت کې خودو زما سره واپس امانت کې خودو چې واپس زما سره امانت کې خودو اوس د هلاک شو د بایع سره هلاک شو نو د امام سي په مذهب مشتری مالک شوی نه نو د مشتری مملوک نه دی هلاک د بایع مملوک هلاک دی وای شو او د صاحبینو په مذهب مشتری د دې مالکو نو د امانت کې خودلی صحیح دی خپل مملوک امانت کې خودو امانت چې هلاک شي نو دا د مالک د مال نه هلاکیږي نو د صاحبانو په مذهب د مشتری د مال نه هلاکیږي او د امام سي په مذهب د چا د مال نه هلاکیږي د بایع نه ځکه مشتری مالک نو نو د چې امانت ګدي نو د امانت کې خودلی نه دی صحیح نو دا د بایع شو او بایع ته پلاس ورغلی او د بایع سره هلاک شو نو د بایع د مال نه مال نه هلاک شو ومنها بل مسأله پکې دا چې اذا قبض المشتري المبيع چې کله مشتري د مبيع قبض کی به اذن البائع په اجازه د بایع ثم اودعه بیا مشتري چې دا په اجازه د بایع قبض کړي دی مالک خو نه دی کنه مالک نه ځکه ځان ته خياري شرط لګولې به امانت کې خود عند البائع د بائع سره دا امانت کې خود لې صحیح شو که غیر صحیح شو د امام سه په مذهب غیر صحیح شو ځکه خپل مملوک خلق په امانت کې دي نو فهلك في يده دا په زلیدې د بایع کې هلاک شو فل مدتی په دې مده کې هلك من مال البایع په دې مده کې هلاک شي که بعد المده هلاک شي نو دا د مال د بایع نه هلاک شو لارتفاع القبض ځکه قبض د مشتری د مبيعي لره دا ختم شو ګوره د عبد مأذون له په باره کې اول تمهیدی او دوه مسئلې زده کړه اوله مسئله دا زده کړه چې عبد مأذون له په تجارت صدقه نشي کولای زما یو غلام د قصه خانه کې مې ورته کاروبار سپارلې ده چې کته کتابونه خرڅوو اخلي نو غلام چې مؤذن له فی تجارت شي نو دا صدقه نشي کوله دا مسله دې زده کړه چې دا کتاب چاته خیراتی ورکی نو صدقه نشي کوله دا یو مسله دوهمه تمهیدی مسله ابا عن التملک کولیش ابا عن التملک کولیش یو چا د صدقه راوړه چې دا صدقه واخله دی ورته ویل شي چې نشم اخیسته نه اخلي نو اباع عن قبول الملک کولې شي دا دوه مسلې دې زده کړې کم غلام چې مؤذن له فی التجارت صدقه نشي کولای خو اباع عن قبول الملک دا کولې شي دا دوه مسلې دې تمهیدی زده کړې د دین ورسته اوس متل ترشه نو فرمای لو کان المشتری عبدا مأذونا له و زما یو غلام دی په قصه خانه کې کاروبار کوي او د سن تلاړو یو وینځه واخیسته قصه خانه ته وینځه راوسته مأذون له دې کنه وینځه خيستې نو دا مأذون له په تجارت دی وینځه په 1000 روپۍ واخیسته چې په 1000 روپۍ واخیسته او ځان ته درې ورځې خيار شرط مو لګولو نو د صاحبانو په مذهب دا د وینځه مالک شو او د امام سي په مذهب د دی وینځي مالک نه دی د دین ورسته اوس فابرأه البایع عن الثمن بایع د د سمن نه بری کړو نو چې بایع د سمن نه بری کړو فی المدة په دې مده کې نو فابرأه البایع عن الثمن فی المدة بایع د سمن نه بری کړو په دې مده کې اوس د خيار شرط په وجه د دا وینځه واپس کوي شي کني شي واپس کوي نو د سمن نه خو بری شوی دی په دې موده د خيار کې د صاحبانو په مذهب د مالک دی سمن ساقط دی او د دې وینځ مالک دی د د خيار شرط نه په استفاده چې دا وینځه واپس کین نو صدقه شو د خو مالک شوی دی او چې په دې مدد خيار کې اوس دا وینځه واپس کوي څه شي ترې نه جوړيږي صدقه ځکه سمن خو ساقط دي عوض خو ساقط دي د چې دا وینځه د خيار شرط نه په استفادې باندې بایا ته واپس کوي څه ترې نه جوړيږي شابه صدقه او صدقه خو دې نشي کوله د صاحبانو په مذهب د د خيار شرط په وجه دا وینځه واپس کوي نشي سمن خو ساقط دي خو د خيار شرط په وجه دا وینځه واپس کوي نشي ولې نشي واپس کوي ځکه د مالک شوی دی د چې واپس کوي مفت واپس کوي نو دا صدقه کوي او د امام سي په مذهب په موده د خياري شرط کې چې دا وینځه واپس کوي نو د مالک شوی نه دی کنه نو د تملک نه انکار کوي د وایي ځان نه مالک کوم نو کوي شي کنه نو د امام سي په مذهب په موده د خياري شرط کې واپس کولې شي ځکه دا اباعه التملک ده او د صاحبانو په مذهب په موده د خيار شرط کې نشي واپس کولای ولی ځکه دا صدقه ده ګوره ومنها لو كان المشتري عبدا مأذونا له كچرت دا غلام دا مشتري دا سي غلام چې مأذون له في التجارت فابرأه البائع عن الثمنين بیا بایع د ثمن نه بری کړو في المدة په دې مدة د خيار کې بقي خياره عنده د امام سي په مذهب دا خيار پاتې ده لأن الرد زکه دا رد مبيعي چې ده امتناع عن التملک دا امتناع د تملک نه کوي ځکه په دې موده کې د مالک نه دی او امتناع د تملک نه کوي والمؤذن له يليه مؤذن له غلام امتناع د تملک نه کولې شي وعندهما د صاحبانو په مذهب باندې بطل خياره د خيار شرط باطل شو لانه لما ملكه زکه چې کله دا د مبيعي مالک شو کان رد منه نو دلته د چې دا مبيعه واپس کړي سامان خو ساقط شوی دی کنه نو دا تملیک بغیر عوض دی او تملیک بغیر عوض هبه او صدقه ده کنه او هبه او صدقه دی نشي کوله او هو ليس من اهله ومنها اذا اشترى زمي من زمي خمرا على انه بالخيار صورت مسلې دا دی چې یو هندو په بل هندو باندې شراب خرڅ کړو اوس دی مشتری هندو ځان تدری ورځي خيار شرط ولګولو په دې موده د خيار کې د مسلمان شو نو چې مسلمان شو دی اوس د دې شرابو نه مالک کیږي خو شو مخکې خو مالک شوی نه وکنه نو اوس هم نه مالک کیږي او د صاحبانو په مذهب چې یو هندو په بل هندو باندې شراب خرڅ کړو او دی مشتری هندو ځان ته درې ورځې خيار شرط ولګولو په دې موده د خيار کې د مالک دی نو چې د مسلمانم شو د مخکنه په ملک شراب راغلي د مخکنه په ملک شراب راغلي او د امام سه په مذهب یو هندو چې په بل هندو باندې شراب خرڅ کړو او د مشتری هندو ځان ته درې ورځې خيار شرط لګولې د کله مالک کیږي درې ورځې بعد ورسته مالک کیږي نه د چې په دې موده د خيار کې مسلمان شو د اسلام نه ورسته د مالک کېدې نشي نه د شرابو نه مالک کیږي ومن هاي زشترا زمي من زمي چې یو زمي د بل زمي نه واخیست خمرن شراب على انه بالخيار په دې شرط باندې چې د تب اختیاري ثم اسلم به د مسلمان شو بطل الخيار عندهما د صاحبانو په مذهب خيار باطل شو لانه ملک هاذ کده د مالک شو د صاحبانو په مذهب څه شو په دې مدد خيار کې مالک شو زمي مالک کې دي په دې مدد خيار کې دي زمي او په اول ورځ زمي په دوهمه ورځ هم ذمي دی او په اوله ورځ دی د دې شرابو مالک دی نو ذمي خو مالک کېدی شي کنه نو دی مالک شو فلا یملک ردها نو اوس د رد مالک نه دی ځکه مسلمان نه تملیک کوي شي نه تملک کوي شي نو رد خو تملیک دی وهو مسلم حال دا چې دا مسلمان دی وعنده د امام سي په مذهب باندې يبطل البيع دا بيع باطل شو یو هندو چې په بل هندو شراب خرڅ کړو او درې ورځې ځان ته خيار شرط لګولې نو په اول ورځ مالک نه دی په دویم ورځ مالک نه دی په دریم ورځ د مسلمان شو نو په څلورم ورځ د مالک کېدې نشي ځکه مسلمان د شراب نشي مالک کېدې د بیع باطل شو لانه لم يملكها زکدا حال ذمه په موده د خيار کې مالک نه دی نو چې مالک نه دی فلا يتملكها نورست ځان ځان د دې مالک کول نشي باسقاط الخيار په دې طریقه چې خيار لري کې او ځان د دې شرابو مالک کی او هو مسلم حال دا چې د مسلمانی ومن شرط الخيار ان يفسخ في مدة الخيار وله ان يجيزها فان اجاز بغير حضرت صاحبه جاز وان فسخ لم يجوز الا يكون الاخر حاضرا ګوره صورت ته مسلې دا دی چې خيار شرط بایا ته لګېدلې وي یا خيار شرط مشتری ته لګېدلې وي دا مل له الخيار دا د دې بیع اجازت ورکړي نو چې اجازت ورکړي اجازت په حضور د مقابل من ليس له الخيار کې مرکول شي چې من ليس له الخيار حاضر او کما ليس له الخيار غائب اجازت ورکوي شي نو اجازت عام ده په حضور د من ليس له الخيار کې اجازت ورکوي شي او په حالت د غیب والی د من ليس له الخيار کې اجازت ورکوي شي نو اجازت خو مطلقاً ورکوي شي او کدا من له الخيار دا بيع فسخ کوي بيع ختموي نو من ليس له الخيار په مخ کې به فسخ کوي من ليس له الخيار ته ورزي او ورته وایي چې د خيار شرط نه په استفادې سره ما دا بيع فسخ کړه صورت مسلې باندې پوه شوي ګور من له الخيار چې اجازه د بيع ورکې نو من ليس له الخيار حاضر که حاضر نه اجازه تی صحیح ده او من له الخيار چې دا بيع فسخ کوي نو په حضور د من ليس له الخيار کې به فسخ کوي که په حالت د غیبوبت د من لیس له الخيار کې فسخ کړه نو دا فسخ لغوه ده بیع نه ده فسخ ومن ومن شرط له الخيار د چا د پاره چې خيار شرط کړی شوی فله ان يفسخ في مدة الخيار نو د حق لري چې په دې مدد د خيار کې د بیع فسخ کړي وله ان يجيز او دا حق لري چې په دې مدد د خيار کې د بیع اجازه ورکړي خو د اجازه او د فسخ فرق دی فإن اجاز بغیر حضرت صاحبه جاز کچرته اجازت ورکړو بغیر د حضور د مرګری نه جاز نو د اجازت صحیح ده صحیح شو یعنی اجازت مطلقاً صحیح ده من ليس له الخيار حاضری که غیر حاضر وان فسخ او کچرته د من له الخيار فسخ د بيع راوستا لم يجوز نو دا فسخ نه ده جایزه الا يكون الاخر حاضرا مگر په دې شرط به دا فسخ کوي چې مليس له الخيار موجودي عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله دا د امام ابو حنيفه او د امام محمد رحمهم الله مسلک دی ابل رضی الله تعالی چې ټرالي غلې او خارجي خبره درته کوم او دا صاحبین د امام صاحب سره مخالفت ولي کوي او دا اعتراض امین الله په داسې انداز باندې کوي وای نیمه فقه خو صاحبین ورانه کړی ده هر ځکه راځي خلاف اللهما خلاف اللهما وای د فقه حنفي خو نیمه صاحبین ورانه کړی ده دا خو بیا ده بده او د کتوبه ونه باسي خو کافر ده نورانه ول ورته وای نو ما به ورته جواب کې لیکلي دي چې ګوره احقاق الحق مې ورته جواب لیکل دي چې ورانه ول ته دي ته وای د مجتهدینو اختلاف ته ورانه ول وای نو د داوود علی السلام او د سليمان علی السلام په یو اجتهادي مسله کې اختلاف راغلو الله په قران کریم کې فرمایي ففهمناها سليمان د سليمان علی السلام ته ما فهم د حق ورکړو نو د سليمان علی السلام اجتهاد ثواب او د داوود علی السلام اجتهاد خطا نو دلته اوس داسې ته وایا کنه چې سليمان علی السلام د داوود علی السلام دین وران کو داسې ویل شي اجتهادي مسایلو کې اختلاف ورانول نه د رحمتي ورانول خو غضبي صحیح شو دویم کتا سوې چې دا صاحبن ولې د امام صاحب سره اختلاف کوي نو د دې دا مطلب نه دی چې صاحبین اختلاف کوي نو امین الله دې اختلاف کوي صاحبین خو مجتهدین دي یو مجتهد د بل سره اختلاف کولی شي یو ډاکټر د بل ډاکټر سره اختلاف کولی شي نه اهل مریض نشي کولی یو مستری د بل مستری سره اختلاف کولای شي خو نه اهل غیر مستری نشي کولای نو یو مجتهد د بل مجتهد سره اختلاف کولای شي غیر مجتهد نشي کولای نو تا د پر د اختلاف حق نشته خو صاحبانو ته د اختلاف حق دویم دا دی چې امام ابو یوسف سیب داسي وایي ښا ما قلت قولا خالفت فيه ابا حنيفه الا قولا قد قاله فتاول والوالجيه امام ابو یوسف سے فرمای ما قلت قولا خالفت فيه ابا حنیفه ما هیڅ داسې قول نه دی کړی چې پاغي کې مې د امام صاحب سره اختلاف کړی الا قولا قد قاله مگر داسې قول په اختلاف کې راځي چې هغه مخکنه د امام صاحب قول د امام صاحب دوه قولې وای شو چې د امام صاحب دوه قولې نو زه د یو قول ته ترجیح ورکم نو خلک وی خلاف لی ابي يوسف حلال کې دا زما ذاتی قول نه دی دا د امام سي پوخانه قول د امام سي یو قول جديدي بل قول قديمي زی قول قدیم ته ترجیح ورکم یا قول جدید ته ترجیح ورکم او نور فقها دی بل قول ته ترجیح ورکی نو په دې صورت کې خلک کوئی خلافا لمحمد او خلافا لابي يوسف د خلافا معنا دا نه ده چې دا زما قول دی دا د امام صاحب قول دی خو ما ترجیح ورکړي نو د امام صاحب په یو مسله کې کله دوه قولې کړي مخکې مې درته ویلي چې د امام صاحب نو ولې بیا کله په یو مسأله کې دوه قولې خدا جواب هم زده شو دا صاحبین د امام صاحب سره ولې اختلاف کوي را بس وای اختلاف نه دی کړی دا په اصل کې د امام صاحب دوه یا درې قولې صاحبین یا یو پکې دی یو قول ته ترجیح ورکړي او امام صاحب پنيز بل قول خپل راجح د امام صاحب پنيز خپل یو بل قول راجح او صاحبانو د امام صاحب بل قول ته ترجیح ورکړي نو صاحبانو د امام صاحب سره اختلاف نه دی کړی که کړی وي مجتهدین اختلاف کوي شي خو د امام صاحب ولې بیا په یو مسأله کې کله دوه قولې وای جواب راکړي په یو مسأله کې ولې کله د قران دوه آیات په یو مسأله کې ولې د پیغمبر علی السلام کله دوه حدیث کته وای چې التخو یو ناسخي بل منسوخي نو جواب دا چې دلتم یو راجح بل مرجوحي پوه شئ خو مسأله اصلي مسأله اوس در نوی رنه شي دا خو مې زمینی خبره درته وکړه مسأله اوس دا د شابسي چې مله الخيار که اجازت د بيع ورکي نو د مله سله الخيار په حضور کې مرکوي شي او به حضور یې مرکوي شي او که فسخ کوي نو د مله سله الخيار په حضور کې به فسخ کوي دا د امام صاحب او د امام محمد رحمهم الله مسلک دی وقال ابو يوسف او امام ابو يوسف رحمه الله فرمای یجوز دا فسخم په حضور د من ليس له الخيار کې جایز ده او بغیر د حضور د من ليس له الخيار هم جایز ده لکه د اجازت پشان نو اجازت او فسخه د امام ابو یوسف سے په نسبانی یو شی ده وهو قول الشافعي او د امام د امام شافعي رحمه الله قولم ده والشرط هو العلم په متن کې حضور حضور کلمه راغلې ده د حضور نه مراد معنا حقيقي نه ده بلکې د دین علم مراد ده یعنی من ليس له الخيار بخبري وانما كان بشك تعبير کړي ده بالحضرت په حضور باندې عنه د علم نه له د امام ابو یوسف صاحب د پاره دلیل دا دی چې انه مسلط على الفسخ من جهه صاحبه دا من له الخيار مسلط ده په فسخم او مسلط ده په اجازه تم چا مسلط کړي ده من ليس له الخيار مسلط کړي دي من له الخيار په فسخ او په اجازت مسلط شوی دی د چا د طرف نه مسلط شوی دی د ملې صلح الخيار د طرف نه مسلط شوی دی نو چې داغه د طرف نه مسلط شوی دی فلا يتوقف على علمه نو د ملې صلح الخيار تر علم پورې به موقوف نه ګوره صغرا او کبرا جوړ کړی دا له د امام ابو یوسف صاحب د پر دلیل دا دی چې انه دا من ليس له الخيار چې د مسلط دا مسلط کړي شوی دی په فسخه من جهه صاحبه د طرف د من ليس له الخيار نه دا صغرا او لاندې کبرا لان كل من هو كذلك لا يتوقف فعله على علم صاحبه څوک چې د بل چا د طرف نه په یو کار باندې مسلطي نو داغه د علم پورې توقف نه نو فسخ او اجازت به د علم د من ليس له الخيار پورې موقوف نه لاندې نقطې کبرا لیکل ده فلا يتوقف على علمه د نتیجه ده کل اجازه دا دلیل د پر د کبرا ده لکه اجازه باندې من له الخيار مسلط ده من ليس له الخيار مسلط کړي ده نو د من ليس له الخيار تر علم پورې توقف نشته دا غو علم وکنه اجازه راتلی شي نو په فسخ کې بم د د تر علم پورې توقف نه د د علم وک نه فسخ راتلی شي ولهذا لا يشترط رضاه لدی وجنه چې علم شرط نه ده نو رضا هم شرط نه ده من ليس له الخيار راضي وي که راضي نه وي من له الخيار اجازه تم کوي شي فسخ هم کوي شي وسوارک الوکیل بالبيع دا داسې شو لکه وکیل بالبيع ګوره وکیل بالبيع چې دا دا په دې مبيح کې تصرف کوي شي ځکه چې دا د موکل د طرف نه ور باندې مسلط دی اوس موکل دا وکیل د بیع فسخ کوي یا د بیع اجازه ور کوي نو د موکل تر علم پورې توقف نشته ځکه دا د موکل د طرف نه مسلط دی ور باندې کل وکیل بالبيع له وکیل بالبيع وله مود شیخ د طرفینو د پر دلیل دا دی چې انه تصرف فی حق الغیر دلته یو مقدمه ولګوا دا سی وایا چې عقد د بیع دا د دواړو حق دی ان عقد البيع نو دا هغه به خبرې پوه شو باندې نو دلته اوس یو مقدمه د بهر نه ما درته ولګوله چې حق د بیع دا د متعاقدینو حق دی متعاقدینو کې یو مل له الخيار دی بل مل ليس له الخيار دی اوس چې یو فسخ کوي نو د بل په حق کې تصرف کوي نو دغه په علم سره به کوي دغه په حضور کې به کوي انه تصرف في حق الغير دا په پردي حق کې تصرف دی وهو العقد حق الغير عقد دی تصرف پکې بالرفع کوي بالرفع د تصرفو پورې تعلق لري ولا يعر عن المضره او دا په پردي حق کې تصرف چې دا فسخه ده دا د ضرر نه خالی نه ده د ضرر نه ذکر نه ده خالی ګوره من له الخيار به دا بيع فسخه کړي وي ګوره صورت ته مسلې درته ذکر کوم ما سره یو گاډی دی نن سبا مثلا په شل لک خرچيږي نن سبا یې سیزن دی شل لک خرچيږي سیزن چې تیر شي به څوک نه اخلي یا څارویو کې خبره وکړه زما سره یو غوې دی او د اختر ورځې دی سیزن دی په دې سیزن کې دا غوې خرسيږي نو په دې سیزن کې به دا غوې تا زمانہ خسته وي او ځان ته به د درې ورځې خيارې شرط لګولې بیا به تا ځان سره پټ په خپل کوټه کې په خپل کمره کې دا بیع فسخ کړی وي زه به دې نیم خبر کړم چې زه دې نیم خبر کړم سیزن به تیر شوی ورسته به زه تا ته ویم چې سمن راکا ته به وي چې دا بیع خو ما فسخ کړی و نو اوس زمانہ سیزن هم تیر شو بل مشتری را ته پیدا کیږم نه نو zarar شو را ته کنه بایع ته zarar شو کنه سیزن به تیر تیر شوی او مشتری به دا بایع شا بسی فسخه کړي دویم دا دی چې مله الخيار بایع لکه ما پتا باندې گاډه خرڅ کړي دي نن سبا گاډي پیدا کیږي ما بزان ته درې ورځې خيار شرط لګولې په دې درې ورځو کې به میزان دا بيع فسخه کړي وي چې فسخ کړی مې وي ته خو په دې اعتماد کې پاتې چې ما ګاډی اخیستی دی بل ګاډی به نه اخلي ګاډي به ختم شي چې ختم شي وروسته به زه تا ته وایم چې ما خو بیعه فسخه کړې وه نو ګوره تا ته ضرر شو نو کمل له الخيار بایع مشتری ته ضرر دی او کمل له الخيار مشتری وي شابه بایع ته ضرر دی لدی وجنه په فسخ خبر کا چې هغه خزان ته بل مبيع وګوري ولا يعرى عن المضره او دا د ضرر نه خالی کیږي لانه عساه ځکه من ليس له الخيار چې ده قریب ده يعتمد تمام البيع السابق چې د بيع اعتماد کړي په پوروالي د مخکنی بيع دغه په خیال کې بدای چې دا بيع تامه ده نو چې بيع تامه ده نو د بل مبيعي پسې بنه ګرځي او یا به د بل مشتری پسې نه ګرځي پوه شو باندې نو مشتریان به ختم شي او یا به مبيعي ختم شي یو نقصان دا دی دویم نقصان دا دی چې مشتری به ګمان دا کوي چې بیع تامه ده نو د بدا غاړي مثلا په شل لکه اخسته ده ګمان به دا کړی چې دا بیع تامه ده نو په دې غاړي کې بغرزي را ګرځي په شل لکه اخسته ده شل لکه روپو ته ده تیار ده دا غاړي به ترنه هلاک شي چې هلاک شي بیا به بایع ورته وي چې ما خدا بیا فسخه کړې و او تا خو غیر مملوک هلاک کړي دي اوس برته قیمت را کوي کې دې شي قیمت یې دیرش لکې په دې کې بیا د نقصان خو شو کنه فیتصرف فيه نو دیو په کې تصرف کوي په دې مبيعه کې ګمان به دی چې دا زما مملوک ده بيع تامه ده نو دیو په کې تصرف کوي فیلزمه د تصرف نو رسته به هلاک شي یا به عیب جن شي نو چې عیب جن شي فیلزمه نو په د بلازم شي څه شب شب غرامه القیمه څه شی په لازم شي غرامه القیمت د به بیع فسخ کړي په غیر مملوک کې قیمت راځي فيما اذا كان الخيار په هغه صورت کې چې خيار بایع ته لګیدلې وي ګوره ما ته ما پتا غاډه خرڅ کړې ده سمنه شل لک دي قیمت دیش لک ده نو دا غاډه ما پتا خرڅ کړې ځان ته مې درې ورځې خيار شرط لګولې ده به مې په دې درې ورځو کې د ځان سره پټ په پټه دا بیا فسخ کړې ده اوس دا غړې چې ته هلاک کې نو ستا باندې قیمت راغی ګوره پتا تاوان راغی قیمت ډیر دی سمنی کم دی اذا كان الخيار للبائع ولا يطلب لسلعته مشتريا بل مساله مغه چې ګوره مشتری به ورک د غواګانو سیزن دی اختر دی په دې ټیم کې غویان خرڅيږي ما پتا باندې غویا خرڅ کې تا ځان ته درې ورځې خيار لګولې دی او دا بیع دې بیا فسخه کړم د پټ په پټه زه دې نیم خبر کړې اختر نه بعد را ته غویا راولې چې ما خو بیع فسخه کړې و د خياري شرط په وجه اختر نه بعد اوس مانه څوک اخلي مشتری نشته او لا يطلب لسلعته مشتريا زبد خپل مبيعي د پر مشتری نه لټوم فيما اذا كان الخيار للمشتري په هغه صورت کې چې خيار چاته لګیدل شي بس مشتري ته او پټ په پټه دا بیا فسخ کړي وهذا نوع ضرر نو دا نوع د ضرر د فيتوقف على علمه نو فسخ تر علم د من ليس له الخيار پورې موقوفه ده وسوره ک عزل الوکیل دا داسې شو لکه عزل د وکیل لکه زما کراچي کې وکیل دی هغه بیع کوي نو اجازهتونه زه ورکوي شم علمي وی کنه او که د د وکالت نه معزول کوم نو خبروم وي ځکه کزي خبر نه کوم او د وکالت نه معزول شي نو د ډېری سوداګانې خسي ټولې روپۍ به پدر شي بخلاف الاجازه په خلاف د اجازه نه لانه لا الزام فيه ځکه په دې کې الزام د ضرر نشته ولا تقول انه مسلط د امام ابو یوسف او د امام شافعي دلیل خداو چې ګوره دا فسخه په اجازي قیاس ده لکه اجازه چې تر علم د من ليس له الخيار پورې نه د موقوفه نو فسخم تر اجازه د من ليس له الخيار پورې نه د موقوفه ځکه چې د من ليس له الخيار من ليس له الخيار د من له الخيار مسلط کړي دي په اجازه ته مسلط کړي دي په فسخ مسلط کړي دي نو چې تسلید تملی سله الخيار د طرف نه راغلی دی نو د علم وی کني د تصرف کوي شي هم تصرف د اجازت هم تصرف د فسخ نو دی ورته جواب کی چې دا سم وایا چې ملی سله الخيار د مل له الخيار مسلط کړي دی مسلط کول خدا مطلب چې زه د یو شی مالک ما به زه د هغه شی تا مالک کوم نو تسلیت دغه ته وایي چې اول زه د دې مالک يم بیا زه تا د دې مالک کوم نو اوس د خيار مالک مل ليس له الخيار نه ده د اول نه نو چې نه ده نو څنګه مل له الخيار مالک کړو مل له الخيار ته د خيار ابتدا ان ثابت ده د مل ليس له الخيار په تسلیت نه ده ثابت ځکه مل ليس له الخيار د خيار مالک نه ده کنه چې بل څوک مالک کی ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه بل مسأله دا چې فسخ کې خو علم د من ليس له الخيار ضروري دی اوس من ليس له الخيار علم نشته درې ورځې خيار شرط ته په دې اول ورځ د د بيع فسخ کړی دا په اول ورځ من ليس له الخيار خبر نشو په دوهم ورځ خبر نشو په درې ورځ خبر شو چې په درې ورځې علم راشم ټیک ده خو چې د درې ورځې نه بعد علم راغلو دا به ټیک نه ده صحیح دا فسخه صحیح نه ده په دې درې ورځو کې که دننه علم راغلو فسخه تام شو او که د درې ورځو نه بعد علم راغلو فسخه لغو شو ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة او خبر د فسخ ورته ورسېدو په دې مدد د خيار کې تم الفسخ تم الفسخ دا فسخه تام شو لحصول العلم به ځکه علم ور باندې حاصل شو په مدد د خيار کې